فالمطلوب اما زیادت ما منحوه من الهدى والثبات عليه او حصول المراتب المرتبه عليه فاذا قاله العارف الواصل الى اخره دوران دینه مولانا د هدایت حواله سره بحث کېده و هدایت الله تتنوع انواع د څه عبارت ویل شي هدایت الله تعالی قسمه قسم د ماته سزا خبر ارز کړو چې حقیقت دار چې انسان کې سنې د هغه اعتقادیات دي سنې عبادت دي سنې د هغه معاشرات دي سنې د هغه اخلاق دي نو دا یو څو امور دي دی ټول امور کې هر کس محتاج دی هدایتونو ته نو د هدایتو د سلسله ډیره زیاته غټه سلسله ده ډیره ارته او کولاو سلسله ده نو هدایت اقسام ډیر زیات دي هم عرض کړو چې دی وی ازغه غټ غټ اجناس ته هدایت ذکر کوم غټ غټ اجناس نو غټ غټ اجناس ته هدایت تقریبا تلور دي یو جنس اداره چې الله تعالی موږ ته حواس ظاهریه را کړلی باطنیه را کړلی خدا کافی د هدایت تفارن دي دا پر یو حوش طیور کوم دي زم غټ جنس هدایت دار چې الله تعالی موږ عادله فارقه بین الحق والباطل هغه د الله چې فرق راولي په مابین د حق او د باطل کې عقل را نصیب کړل خدام کاسین دې زکه دا پډېرو کې وي او دریم دار چې الله تعالی ارسال لچا کړل د رسول او د کتابونو کړل دا دریم هدایت ته دام یوازې کا دا درې شو کنه د دې سلو سلورم ناوا د هدایت او جنس غټ جنس ته هدایت هغه دار سلورم هغه دی چې الله تعالی په دې زونو باندې رازونه کولاو کې او کشف ته وشي د کشف د پاره بیا په وحي طریقې سره دا کار کیږي او یا په وحي د انبیاء کرامو ته او یا د نور اولیاء اعظام ته د منام په ذریعه باندې او داسې بشارتونه زیری ورته ورکول کی نو دا څلور قسمه هدایتونه دي سو قسمه هدایتونه دي دا څلور قسمه هدایتونه دي او په قران کریم کې یا لکه مثال په تور باندې بل ځای کې راځي چې اولائک الذین هدى الله فبهداه مقتده دا خلق ته الله ته هدایت کړل د دې په هدایت باندې تم دې پسې اقتدا کوا و دلته دا څلورم درجه را سمه درجه را څلورم درجه دا ده چې ګوره په قران کې چې دا دي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا فینا د الذين جاهدوا فينا دا موصول سره د سلینا مبتدا دا الله نهدی انهم سبولنا دای خبر دی خدا قانون دی چې کله موصول سره د سلینا مبتدا واقع شې دي کې معنا د شرط پرته نو معنا دا شو ان جاهدوا فينا لنهدی انهم کدی کوششونه وکړه موږ تعالی روخایو او هغه کوششونه کوو کړه نو موږ ته هدایت کوو نو د هدایت لپاره چې کوشش شرط یا کم قسم هدایت ته هغه تلورم هغه درم کومه الله چې کړلې هغه درم الله چې کړلې هغه ول حواسم الله چې ور کړلې دې مشقته تا خواریا نه کړلې چې الله سترګې در کړلې نو د کم هدایت لپاره شرط دی تلورم او بل دار بل آیات چې اولایک الذین هدى الله دلته د هدایت نسل اور مرتبه مراد ده ځکه دا اولایکا الذين هدى الله او د الذين هدى الله موصول سره چلنه خبر دی او لایکای مبتدا ده او مبتدا او خبر چې دواړه معرفي نو انت حصر د خبرې په مبتدا کې نو دلته کوم حصر د هدایت په اولایکه کې شو چې هغه انبیاء او صلحای امت دي دا راته وای کم هدایت په اولایکه کې باندې سلورم کنه هغه درم کو پټولو کې دی هغه دیم پټولو کې دی هغه اولم په ټولو کې نو هدایت ته انسان چون کې ډیر چیزونو کې محتاج دی بلا هدایتونو ته اکاری او جزئی جزئی شماره نه بر سره شمارم نکړی شي اې چې حسن نشته خو غټ اجناس سودي څلور نو دا څلور تذکرہ مې وکړه هغه کې چې کم څلورم دی داغه تذکرہ مې وکړه چون کې سبق پرون ویلې شو خدای یو حاصل یو لنډیز مې راته اخر کې یو ځل بیا دا مسله ختمه شو ګوره ترجمه وکم ته بس فالمطلوب اما زیادت ما منحوه من الهدى والثبات عليه او حصول المراتب المرتبه عليه مولانا دا سبق وایو خود دې سبق نه وړاندې وړاندې به تور تمهید دا خبره زده کا چې کم خلک چې متقیان او نیکان او پرهیزګاران خلک دي او غي اجتناب د شرکیات او د دې سکارونه نه کړي تخلی کړي او تحلی باندې ځان لیس کړي دا خلکو یو درې قسمونه دي یو قسم پکې دای چې هغه ته ویل کېږي سالک ایو سی شی عارف ایوی واصل نو دا یو درې مرتبه دي دا په دې کې څه شی من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز من شهد له خلق لا فعل لهم فقد فاز چا چې مشاهده د دې مخلوق وکړه چې د دې څه فعل نشته نو فقط فاز دې کامیاب شو چې السا الله سبحانه و تعالی کوي نو بس دا کثره کامیاب پوه شو کنه او ومن شهد الخلق عین العدم فقط جاز او چا چې مشاهده د مخلوق وکړه کنه چې دا څه شی دی عین ادم دی نو فقط جاز د دې اولې مرتبه نه د تجاوز وکړه دا مرتبه ده صحیح شو کنه نو بهرحال د خلکو لپاره څه شی دی مراتب دی خو اخیری مرتبه چې ده نو هغه مرتبه ده واصل هغه مرتبه را چا ده واصل واصل واصل هغه مرتبه ته رسیدلې کنا چې دا مخلوقات ټول کراس کړی او الله تعالی صفات جلالیه او جمالیه او کې غور او خوص شروع کړی دي ته وایي سیر فل نو دا نور خلق سیر الی الله کوي کنه او دې سیر نو دې نور هغه انتها شته ځکه الی الله دا نور مخلوقات هم متناهری ولی سیر فی الله چې کله شروع شنه د الله د صفاتونو دی جلالیه جمالیه چې پای کې بیا هغه غیر متناهری هغه څه شي نه هغه غیر متناهری هغه بیا څه شي غیر متناهری نو هغه ته ویل کېږي عارف واصل عارف واصل نو هغه بیا جار شي ته ګوري بس الله ورته ورکه ښکاری نو هغه مطلب دا رې چې دا هر څه د الله درزا ده باره بیا دې ته ویل کېږي عارف واصل او د کتاب سره تعلق نه ساتي خو یو خبره به تاو کما مولانا دا خلق نه دي خلق یو څو حالتونه یو مبتدی کسي یو منتهی کسي یو مبتدی کسي یو منتهی اول اول په دین باندې شروع کړي یو هغه کسي ایو کس انتها ته رسیدلی ایو کس د منځ منځ کی یو کس د منځ منځ کی مثلا یو سړی دی دا مبتدی او منتهی یو ښکاری یو شان د ښکاری خو حقیقت دار چې دا یو شان دی نه د دې داسې مثال لکه یو غټ سین دی اباسین نه ته پورې وتل چپه یو کس ته پورې وته پورې غاړې په دغه ولاړ په کناره یو کس را پورې غاړې په کناره ولاړ او دا یو کس په منځ کې چپی دغوي لامبو وای او پوری وزي نو دا پوری را پوری کس په ظاهره یو ښکاری خو یو نه دی ځکه دا پوری کس یو ځل مشقتونه کړلی پوری وتلې دی او دا را پوری کس د لایس مشقت نه کړی دا غو مبتدی کس ته غنه وینه ویل کمنګا اسی دین ته ګوري کنه نو دا کا سوا کس یو رنګ ښکاری التم په کناره دی چې فوټو با سین بو سره راځي د د فوټو چې مو باسنه سین بو سره راځي هم په کناره دیم په کناره بلکې کېدې شي هغه په دې څه کناري چې هغه ځای کې لکه د مومن د غرونو په شاني او د دې غاړې لکه د ابتباد غرونه دام کېدې شي کنه یو طرف شینی او بل طرف شینا نه نو دا د دې غاړې به نه خخ کاری دا پورې نه په ظاهر یو رنګ ښکاری کو حقیقت د څه نه دی ادا په منځ کې چې کم کسته نو دې لامبو وای پوری وزي نو دا کرانګي څوک چې په دین تاسو د لری لری نه ګوري او څوک دسی چې دینی دین طرف ته رواني خو دې بیا د سیکل کې خلکو سره خبرې نه کوي وی مال به غیبت شي مانه به دا کارو شي دا نه کوي دا نه کوي ګټ کم کله کینی او کله غار ته لاړ شي او کله سکه کله سکه په ځان سختیانه تیرې ځکه چې دې دا دغه کوي دا لامبو وای کنه دې او غبل کثره دا غار څه د الله د پاره الحب لله اعطاء لله منع لله حب لله منع لله دا سره ورکارونه یو د الله د رضا د پاره هغه برم وی یا الله په دې می مضبوط کې بار راکې او عارف واصل چې دا وی اهدنا نو دا مطلب دا رچ یا الله تعالی اوس می په دې مضبوط کې یا دې څه وای دا اول کس وی اهدنا بار راکې هغه بر وی اهدنا لګا بار راکې او دا عارف واصل چې اهدنا وی هغه تخور سره ملاوي شي ویني او هغه چې اهدنا وی نو معنی سره چې الله تعالی په دې باندې څه شي را نصیب کړي فاذا قاله العارف فالمطلوب مطلوب اما زیادت ما منحوه یا زیادت تا غیر چې دي ته ورکه شعر د هدایت نه او د ثبات علیه نه یا حصول د مراتب ور چې مراتب چې مرتب دی علیه پدا فاذا قاله العارف کله چې عارف واصل دا خبرو کې کله چې عارف واصل دا خبره وکي نو د دې قصې په دې سرچیا الله مونږ ته خو طریقې د سیر فی کا پتا کې لتمحو عنا ظلمات احوالنا چا ظلمات احوال محو شي ونمید غواشی ابداننا ظاهر شي غواشی جمر غاشیتون د حجاب ته یا حجابات ته بدنونو زمنګا لنت فضیه بنور قدسک چې منګا راړو شو په رڼا شو په نور د قدس ته فنراک بنور کستا پر رڼا ګورو ستا پر رڼا باندې بیا منګا ګورو وینو ګورو چې دسه منګا بیا کو نو مقصد لنډه خبره دارا کړه کس لاندې کسي وې نو یا الله په دې می مضبوط کې بلا راکې او کدا عارف واصلی وې نو یا الله تعالی هغه سر سل لا دې کنه هغه خو صدقه نشته کنه مرتبه خو نشته نو یا الله په دې می مضبوط کی او مخ کې طرف ته مې خود سیر په الله مې نصیب کی چې یا الله ستا پرانا باندې مونږ ته وی دایمه والامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنا غرض علامه موصوف د دې عبارت نه د فرض سوال لا آیا تحقیق د مقام دی اهدنا امر دې کا امر نه دی نو دا د اوس فرق ذکر کوي په مابین د امر او د دعا کې د امر دی خو د دعا د پاره دی نو ځکه دا خبره د مقام کې چې امر او دعا دا دواړه لفظنم یو رنګي اهدنا دعا ده کنه او اضرب امر دی نو لفظنم یو رنګي معننم یو رنګي معنن ځکه یو رنګي چې دواړو کې تلوي او لفظن خو شکلا او صورتنا دا دواړه یو رنګي نو لفظنم یو رنګي او معننم څه شي یو رنګي نو دا لفظنا معنن یو رنګي ا دومره کار دی چې اوس په امر کې اختلاف دی په دعا په دې کې اختلاف دی یو قول پکې د اشاعره و دی یو قول په دې کې د معتزله و دی اشاعره وای کنه مولانا وای امر دی ته وای کنه چې هغه سره بزان عالی غني چاهیه په نفس الامر کې بیا عالی بیا او کني او دعا به دي ته وي چې کس ځان لاندې غړي بیا په نفس الامر کې رچانه چې په نفس الامر کې دې دا غنه لاندې وی او کني ا معتزله وای نه وای امر بدی ته و چې د نفس الامر کې کته او امر بدی ته و چې د په نفس الامر کې اوچتي د په نفس الامر کې څه شي موږ یو امر دی ته وای چې د ځان اوچتو غني امر دی ته وای په نفس الامر کې دی اوچتي او کني زه اوس مولوی صاحب ته ورته مال او براو نو په نفس الامر کې دی اوچت نه و خو ځان اوچت نه وګاڼو نو دا څه شي ا معتزله وی دا امر نه لري ځکه د نفس الامر کې اوچت نه نو دا امر نه لري دعا یا به التماس یا به دعا نو معتزله وی په امر کې باغ سړې په نفس الامر کې بره نه ا په دعا کې به نفس الامر کې څه ښکته او اشریه و نه وی امر دي ته چې دیبا ځان عالی غني او دعا به دي ته چې دیبا نو کپلار تا ته یاره دا 200 روپیا الله کا نو دای په نس باندې دا څه شی دی دا غي په نسبت باندې دا وی امر دی ځکه نفس الامر کې اسانه وجهتو او مونږ وی چې نه هغه ځان کته وګڼنو کزان کته غنه دی دا دعا ده ټیک شو دی خدا زمون موقف دا غیر موقف نه غواره دی هغه وجه دا نه سړی چې یو مشر کس ته وای یو سپینګری ته ور شمال او برا وړم دي ته بیا ادبي ویو کنه ویو وایو کنه نو که چرته امر دی ته ویل کېدی چې هغه سړی په که امر کې چرته استعلا نه وي ځان اوچت غړل نه وي دي ته موږ بیا ادبی نه ویلې خدا دې ته بیا ادبی کې وای نو معنی دار چې دي سړی ځان اوچت وګاڼه که امر دا وي چې په نفس الامر کې دی اوچت نه بیا خو ماغه ته امر نه دی کړی نو ځکه چې زمانه اوچت دی نو ما خو ته بیا امر نه دی کړی نو ما ته ولی بیا ادب وای نو ما ته بیا ادب به اله وای استعلا ځان اوچت وګاڼم ځانه نو امر او دعا لفظا او معنا دواړه صحیح دي البته یو فرق پکې شته هغه دا چې په امر کې به استعلای عندنا او په دعا کې به حضور نو دا امر دې کدا بیا دعا ده اهدنا دا دعا ځکه دې کې استعلای ده الله په اهدنا ځانو چت غاڼي چې ځانو چت غاڼي سره ته اهدنا ځان ته ولګای امر او دعا دواړه شریک دي لفظا صيغتا و معنا و يتفاوتان دي کې تفاوت ته بل استعلاء په استعلاء او تسفل کې استعلاء یعنی امر کې استعلاء اے نفس الامر خبره نه ځان چت غني ا دې بلکې صحیح تسفل نفس الامر نه ځان خته غني وقيل بالرتبه چا ویل چې په واقعیا کې چې د سینو دا د عقیده والا قول له خدا چې شعر کمزور دی دا نه معتزله قول له واسترا من سرت الطعام غرض مفسر دې عبارت نه هغه تشریح کول په صراط کې لفظي حواله سره صراط د سریته طعام نه دی سریته طعام خلق له وی اذا ابتلعه کله چې د بوډۍ خزه په خله کې هغه د حلوا غټ غونډار کې دی او خراب ته وباسي نو دې ته ویل کېږي ابتلعه سریته طعام اذا ابتلعه کله چې غرب کې څنګه لفظ وایم اردو مو وایم ها ها لاندې ور ها الوا نه کنه چې الوا خپل کې کی دی او دارک یا ارشه چې کی دی او دارک کې تیر کې نو خلک وای وای سم هوبو کې هو اس غړا په کې څه شي کړی کنه خو دې پښتو کې به تاسو ولاړې تیرې کړې دواړې تیرې کړې نو د څه ډایرکټ تیر سره تاسو عام خلک لوي اذا ابتلا فکانه یسرت فکانه یسرت الصابله بیا دې لارې ته سوي سرات اے سین سره غوره ولی فکانه یسرت الثابته دا قافله رانغاړي دا قافله څه کوي قافله چې په لارې کې روانه کنه دا استرانغاړي داسي رانغاړي نو د لارې ته بیا څه شي وي سرات ولذلك سمي الطريق لقم او د طریق ته لقم هم وي لارې ته سم وي لقم لقم ځکه چې دا خلق لقمه کوي دا خلق څه کوي خلق تیرې دي چې لقم کوي نو دې ته سم وي لقم لانه یلتقمهم دا خلق رانغاړي تیری وسرات من قلب السین اسفاده دې کې مولانا درې لغت دې ذکر کړي سني خلق صراط المستقیم وایي اصل کې صراط ته دا لفظ اصل کې صراط ته سني خلق صراط المستقیم وایي او سني خلق بیا دې صاد کې صوت تضا پیدا کی من کې قاری سوکته تجوید والا جی تاسو نشته ها د سواد نه لري سواد دا سواد نه لري کې صوت تزا پیدا شي مطلب دا شفتین و سره دغه بر ته زو مخ بیا ځه ادا کول نه شم چې شفتین نه دي د کې لګ پاتې شي اته وای سرات کې سواد کې د زا आवाज پیدا کا اهدنا دا تاسو وې مړه ته زوی وای پاک کنه زه هم زا وای کنه صوت زا زوی نه یو زا ده کنه یو زا ده خلان دی بوله تاسو نه راځي خو اسی به هر حال مسله دې سیدا کنه نو څوک پکې سین وای څوک پکې صاد وای او څوک پکې بیا را اشمام کوي څوک پکې څه وای یو حرف د بل حرف ځای ته لګي وای دا ولې مولانا دا کار کوي دا کار ځکه کوي چې دلته کې یو راغلی ده یو دلته کې راغلی ده طا او یو راغلی ده دلته کې څه شي صاد یو څه شی راغلی نه او دا توا د حروف مجهوره او مستعلیه نه ده کنه ده ټیک شو صاد ما وایا توا سین وایا ایو پکې سین دې دې د محموسه او منخفضه نه ده کنه ده نو چې دا دواړه دي نو دا مخرج حواله سره ډېر لوی بونی بعید لري نو چې بونی بعید لري نو موږ لګیږي دا سینم په چا باندې بدل کړو صاد باندې چې دې بدل شو نو د توا سره مناسبت راغې په اطباق کې او د سین سره مناسبت راغې په هم توا سره په چا کې راغې په اطباق کې او د سین سره په چا کې راغې په هم نو د دې وجه نه د سین دی بدلې په چا باندې په صاد او څنګه خلک هم د صراط المستقیم وې دوا او څنګه خلک پکې بیا غلګه غبل شي کوي شمام کوي صراط د قلب د سین شیره په صاد ولی چې مطابقت راشي د توا سره پچا کې په اطباق کې نو د توا سره په اطباق کې راغی او د سین سره پچا کې راغی په هم کې نو د چا چې بدل شعر د مبدل عنه سره هم راغی او د مابا توا سره هم راغی کله شم شمام کېږي په صاد کې د صوت تزا ليكون چې شی د اقرب ال المبدل عنه چاته به نږدې شي مبدل عنه ته اے مولانا سین او زا دواړه د منخفضو نه دي کنه دي سینه او زادواړه د چا نه دي نو چې دا سینه او زادواړه د منخفضه نه دي تا صاد کې صاد کې لک شانتي شاته خبره یوړه لکه مولوی صاحب چې یوړه ذاته نو دې تر چې یوړه نو منقلب عنه ته نږدې شو منقلب عنه سوکو مبدل عنه سوکو سینو کنه نو سین ته نږدې شو نو صاد چاته نږدې شو چې لګ ذاته دی یوړ نو کم ځای ته نږدې شو سین ته نږدې شو سن مولوی صاحب وښه پوه نه شو نه دا بل حلال مولانا ته پوه شوې او نو ما دوه کم نو مې یو هغه اشاره بل ته وکړه نو دواړه وایي که نه نو بهرحال مقصد دا دی چې که دا سین موږ په سواد باندې بدل کړو که نه نو د سواد د سین سره هم څه مناسبت شته د وروسته طا سره هم شته او که موږ چېرته هغه سواد کې ځا طرف ته یوسو نو هغه چې کوم اصلي سین هغه ته هم څه شوه نږدې شوه خبره کا کتب لکه کتب وهو کت طریق دې طریق په شان طریق په تذکری او تانیث په تذکیر او په تانیث کې په تذکیر او تانیث کې چا پرنګ لري د طریق پرنګ مستقیم څه ته وي برابر ته وي مراد په دې سره طریق حق ده هغه زمونږ د پیغمبر یو کده نورو پیغمبرانو وکیل هو ملت الاسلام او چا ویل چې ملت اسلامي د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دین دینه مراد دی چې کوم دین راوړل کو حق خبره دار چې دا ول ذکر شي ها ځکه دا رسو صراط الذین انعمت علیهم دا د ما قبل نه بدل دی او انعمت عليهم انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ټول ته شامل دی نو دی اول کوم ټول ته شمول پکار دی چې د بدل مبدل عن خود واړه شي شي او رنګ شي ادا به ال کیږي چې د اول نه طریقه حق واخلي او که د اول نه طریقه اسلام واخلي بیا بس عام بدل شو د خاص بیا عام بدل واقع شو او حام اگر کسنه خلکو بیا جواب هم کړل چې دا خاص عام سره برابر دی یعنی زمونږ دین د ټولو دینونو سره څه لري موافقت خدا به یو تکلف شانتی نو خبره نه ده چې صراط مستقیم نه عامه معنا واخله او ورستو بلاغې نه بدل شي نو مصداق کې دوه قول شو وصلی الله